وهو بمعنى الاختلال والاختلاف والحركة وعدم السكون اضطراب په کسری درا سره د اسم فاعل صيغه د اضطربنا دا په معنا د اختلال او اختلاف راځي او په معنا د حرکت راځي عدم سکون وی ما روی على اوجه مختلفه مع عدم امکان الجمع بينها او الترجيح دا هغه حدیث لوي چې په مختلفو طرقو سره غراغلي او پاغي کې تعارض وي او دا ټول طرق چې دي په دې کې تساوي او برابرواله مي امکان د جمع د دې په منځ کې ني دا ممکن ني چې یو وجه لري ترجیح ورکې په بل باندې د استراب د پاره اهل علم سلور شرطونه ذکر کړي چې په یو اسناد او یو حدیث باندې به د اضطراب حکم لګول شي چې پاغي کې د سلور شرطونه موجود وي یو دا چې داغي په سند کې متن کی وقوع د تعارض او اختلاف راغلی تعارض او اختلاف پکی واقع شوی او دویم تکافؤ الطرق چې دا اسانید او طرق په دې کې برابروالی قوت کې یو شانتی وي دا نه چې یو طریق ضعیف دی او بل قوي دی په دې کې به مساوات وي دریم عدم امکان الجمع والترجیح ترجیح او جمع به ممکن ني که جمع او ترجیح راغنو بیا دا استراب نه دی او سلورم دا دی چې اتحاد المخرج که په مخرج کې اختلاف راغی نو دی بیا مختلف الحدیث وي یو د یو صحابي نه دی بل د بل نه او په منځ کې تعارض دی نو دی بیا مختلف الحدیث وي د غزان له نوع ده نو دا شرطونه چې په کم تعریف کې موجودیږي راجح تعریف دا دی ماروی علی اوجه مختلفه متعارضه متساویه فی القوه دا غ حدیث لوی چې په مختلفو متعارض متساوی فی القوه طرق سره راغلی وي مع عدم امکان الجمع والترجیح چې جمع او ترجیح پکې ممکن نوي تعریف باندې پوه شئ دغه شرایط دا به یاد وي متا یسمى الحديث مضطربا وای کله به یو حدیث لا مضطرب ویل شي حکم د اضطراب به لګي يتبين من خلال التعريف السابق أن الحديث لا يسمى مضطربا إلا إذا تساوت تلك الوجوه المختلفة في القوة بحيث لا يمكن الجمع بینها وللترجیح د دې مخکې تعریف نه وای دا څرګنده شوه چې حدیث له تر هغې پورې مضطرب نه شي ویلی تر کومې چې په دغه اسانیدو وجوه او طرقو کې برابروالی نه راغلی چې د قوت په اعتبار سره به دا طرق متساوي وي او داسې اختلاف براغلی چې جمع به د دې په منځ کې ممکن نه وي داسې تعارض به وي چې یو وجله به په بله باندې ترجیح نشي ورکولی اما ان رجح بعض هذه الاجوه على غیره کچرته ترجیح د بعضی وجوه په غیر باندې راشي کأن يكون راويها احفظ د یو طریق راویان هغه کې حفظ زیات وي او اکثر صحبه للمروي عنه یا د چا نه چې روایت کړی د ده سره یې صحبت او شاګردي ډېره وي دا هغه د ترجیح وجوه دي او غیر ذلک من وجوه الترجیح یا د دین علاوه نور قرائن وجوه د ترجیح چې دي او امکن الجمع یا د دې تعارض په منځ کې جمع ممکن وي لم يكن حينئذ مضطربا والحكم للراجح منها په دغه وخت کې بیا حدیث له مسترب نشي ویلې دې کې چې کوم راجحي نو حکم به د هغې دپاره وي چې دا راجح دی او دا بل جانب مرجوح او ضعیف دی وينبغي التنبه إلى أن الاختلاف الموجب الحكم بالاضطراب هو أن يكون في صحابي واحد وې دې طرف لم توجه پکار ده دا اختلاف چې کوم واجبون کې د دې خبرې چې حدیث باندې د حکم د استراب لګي هغه دا چې دا به یو صحابي حدیث وي لکه مخکې مونږ څلورو شرطونو کې څه ووي چې اتحاد المخرج مخرج به یو وي د یو صحابي نه به دا حدیث راغلی اما ان كان ذلك الاختلاف في حديثين او اكثر فلا اضطراب حينئذ والى هذا اشار الائمه که اختلاف په دوو حدیثو کې راغلی یا سیوا احادیثو کې صحابي بدلل وي نو بیا په دغه وخت کې اضطراب نشته دغه اختلاف لبیا اضطراب نه وي دی لسوي مختلف الحديث ورله وي وي دي طرف له ائمه اشاره کړي ومن ذلك ما قاله القاضي عياض قاضي عياض هم دي طرف له اشاره کړي ویلي دي وهذا الاختلاف في قدر عرض الحوز ليس موجبا للاضطراب اغه روایت ذکر کړي کوم چې د نبی صلی الله علیه وسلم د حوض کوثر په هغه عرس کې راغلي دي او مختلف روایات دي وای دا اختلاف په هغه اندازه د پلنوالي د حوض د نبی صلی الله علیه وسلم کې دا موجب د اضطراب نه دا اختلاف فانه لم ياتي في حديث واحد ځکه دا اختلاف په یو حدیث کې نه راغلی بل في احاديث مختلفه الروات او مختلفو احادیثو کې دا اختلاف دی چې دا نبی صلی الله علیه وسلم بیان کړی دي په هر یو حدیث کې چې د دې اطراف او د حوس په منځ کې به څومره بعد وي د دې وسعت څومره د فراخي وقرب ذلك من الافهام او دا غي د فهمونو مطابق خبره کړې ده لبعد ما بین البلاد المذکوره ځکه بعضی حدیثو کې راغلي چې د فلانی ځای نه راواخلې تر فلانی ځای پورې دا به د دې پلنوالی بعضی کې نور ځایونه ذکر شوي نو مقصد د نبی علی السلام دا او چې دا معنا دا غي د ذهن لنیزدې کې چې دومره وسیع حوز بوي ځکه لريواله راغله د بلاد مذکوره چې کم احادیثو کې دي وې دې معنا طرف له حافظ ابن حجر رحمت الله علیه اشاره کړې ده کچرته دا د مختلفو صحابه کرامو نه نو بیا به استراب ني قال الحافظ ابن حجر اذا اختلفت مخارج الحديث وتباعدت الفاظه او كان الحديث في سياق واقعه کله چې مخارج د حدیث مختلف وي او داغي په الفاظو کې تباعد او لريوالي نو د دې مثالونه ډېر ملاويږي اکثر اضطراب فی الاسناد راځي ومن امثلته د دې د دې د مشهور مثالونو نه چې د یو حدیث په سند کې اضطراب راغلی دا حدیث دی چې شیبتنی هود و اخواتها سوره هود وای زبوډا کم نبی صلی الله علیه وسلم وای او د دې امثالو د دې پشان چې کم سورتونه دي فانه اختلف فيه على ابي اسحاق السبيعي وعليه يدور الحديث ابو اسحاق سبيعي باندې په دې حدیث کې اختلاف شوی دی مدار الحديث دی فقيل عنه عن عكرمه عن ابن عن ابي بکر رضی الله عنه بعض شاګردانو دنه حدیث داسې نقل کړي چې د عکرمه نه هغه د ابو بکر رضی الله عنه نه ومنهم من زاد بينهما ابن عباس رضی الله عنهما او بعض راویان چې د ابو اسحاق سبیعی نه دا روایت نقل کړي وقيل عنه عن مسروق عن ابي بكر وقيل عنه عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها عن ابي بكر رضي الله عنه وقيل عنه عن علقمه عن ابي بكر وقيل عنه عن عامر بن سعد البجلي عن أبي بكر وقيل عنه عن عامر بن سعد عن أبيه عن أبي بكر وقيل عنه عن مصعب بن سعد عن أبيه عن أبي بكر وقيل عنه عن ابي الاحوس عن ابن مسعود رضي الله عنه دا ګورو دومره اختلاف او استراب په دې سند کې راغله قال السخاوي امام سخاوي وي وهذا مما اختلف فيه الثقات مع تساويهم وتعذر الجمع بين ما اتوا به دا اختلاف چې راغله نو ثقه راویان مختلف شوي دي په دې کې سره د برابروالي د دین چې په قوت کې ټول برابر دي ثقات دي او جمع ناممکن ده په دې ځای کې وتعذر الجمع جمع ګرانه ده بینما اتو به فاغه څه په منځ د هغه احادیث او اسانیدو کې چې دی په راتلل کړي دي نو دا مضطرب الاسناد دی واما مضطرب المتن فقليل په متن کې چې استراب راغلی نو هغه د دې مخ کې په نسبت باندې قلیل دی ومثل له بحديث انس رضي الله عنه في نفي البسمله اهل علم دې مثال ذکر کړ د حدیث د انس رضی الله عنه کم چې د بسم الله په نفي کې راغلی نه وقراءتها او د غي قرات په مسکه ونحو ذلك من وجوه الاختلاف الواقعه فيه او د دې په شان کوم اختلافات چې په دغه حدیث کې راغلي دي حدیث د بسم د بسم الله الرحمن الرحیم مخکې په معل کې ذکر هم شو چې امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې د انس رضی الله عنه روایت راوړی دی غوي صلیت خلف النبي صلی الله علیه وسلم وابي بکر وعمر وعثمان رضی الله عنهم فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءه ولا في اخرها وای ما د نبی صلی الله علیه وسلم او د دغه دریو خلفاء رضی الله عنهم پسې مسکړو نو هغه به د مز افتتاح چې کوله د الحمدلله رب العالمین نه به کوله او بسم الله الرحمن الرحیم انس رضی الله عنه نه د ذکر کړه نه په اول د قرائت کې او نه په اخر کې هم په دې موضوع کې د هغې تخریج کړی اخراج یې کړی لم يتعرض فيها الراوي لذكر البسمله بنفي او اثبات چې په هغې کې راوي دا ذکر نه دی کړی چې بسم الله دا ثابت ده یا نفي کړی ده بلکې دغه اکتفا کړی چې فکانو یستفتحون القراءه بالحمد لله رب العالمین افتتاح به بس قرت په الحمدلله رب العالمین باندې کوله او یو دریم روایت هم په دی باب کې اوم د دغه راوی انس رضی الله عنه نه راغله چې د دنه تپوس شوو چې نبی صلی الله علیه وسلم به افتتاح څنګه کوله نو د ورل چې آیا بسم الله به وکنه نو د وی چې په دې کې مال سه حدیث نه دی معلوم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث ما سره محفوظ نشته چې پاغي کې دی داوی چې دایبه ابتدا د قرت بسم الله الرحمن الرحیم باندې کوله وبعضهم قال بعضی ویلی دی بان الجمع بین تلك الاختلافات ممکن فانتفى الاضطراب چې دغه اختلافات په منځ کې جمع ممکن ده نو اضطراب منتفی دی نو حدیث ثابت دی حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی چې حدیث کې اضطراب نشته ځکه دغه روایت مختلفه او په منځ کې جمع ممکن ده چې کومو کې نفي د قراءت راغلي ده نو هغه محمول ده په نفي د سماع باندې چې انس رضی الله عنه نه دی اوریدلی او کومو کې چې نفي د سماع راغلی نو هغه کې نفي د جهر ده چې جهرن نه دی ویلې ومثل له خود حافظ ابن حجر رحمت الله علیه دی قول اهل علمو ډېر اعتبار نه دی ورکړی عام اهل علم وایي چې په دې حدیث کې اضطراب دی محفوظ روایت څه دی چې افتتاح به کوله په الحمدلله رب العالمین بغیر د دې ذکر نه چې بسم الله ذکر کړي کنه دای نفي کړي کده دې اثبات کړي ومثل له ايضا باحاديث اخرى الا انها لم تسلم من امكان الجمع بين تلك الوجوه او ترجيح بعضها على بعض وحينها ينتفي الاضطراب وای نور مثالونه د احادیث نمبر له اهل علم ذکر کړي خو غټول د دین سالم نه دي ځکه دا غي په منځ کې جمع ممکن ده یا د بازي ترجیح په بازي باندې ممکن ده نو چې ترجیح پکې راغه جمع پکې راغه نو په دغه وخت کې بیا اضطراب منتفي شو ولذلك قال السخاوي في مضطرب المتن د دې وجې نه امام سخاوي د مضطرب المتن حدیث باره کې ویلي دي قل ان یوجد مثال سالم له ډیر کم دی له یو مثال پیدا شي چې غدي د اعتراضاتو نه سالم وي د دې چې کم مثالونه ذکر کیږي نو پاغي کې د اهل علم دا اقوال شته چې دغه اختلافاتو کې جمع یا ممکن ده یا ترجیح د بعضی په بعضی باندې ممکن ده دا دوه مثالونه مصنف رحمت الله علیه ذکر دوه قسمونه او مثالونه ذکر کړل د مسترب د پاره چې استراب یا په سند کې وي دویم دا چې په متن کې وي یو درې مثال مهل علم ذکر کوي چې مصنف رحمت الله علیه نه ذکر کړي چې استراب په اسناد او متن دواړو کې راغلي وي د دې لپاره اهل علم صرف یو مثال ذکر کړي هغه حدیث د عبد الله ابن عکیم رضی الله عنه ده فی النهی عن الانتفاع بجلود المیته چې نبی صلی الله علیه وسلم د دین منع کړي وا چې تاسو د مردارو په غسرمنو باندې انتفاع او فائدہ مه حاصلوي وای نبی صلی الله علیه وسلم د خپل وفات نه یو میاش مخکې جوهینه قبیله له خط لیکلو او دا حکم ورلکړو چې لا تنتفعوا من المیتة بإهاب ولا عصب د مردارې په غسرمن باندې دا غي په غپټو مټو باندې تاسو هیڅ قسمه فائدہ ماخلی دا حدیث امام ابو داود وغیرہ ذکر کړي حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی د دې په سند کې استراب دا ده چې فإنه تارة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم د عبد الله ابن عكيم رضی الله عنه وی چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه دا روایت نقل کړي او کله تارة عن کتاب النبي صلی الله علیه وسلم کله وی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتاب چې او پاغي کې ما کتلی کم لیکي چې کړه او کم خطو او کله وی عن مشیخه من جهینا د جهینا د مشایخ نه مې اوریدلی او کله پکې راځي چې ما دا خط دا هغه چا نه مې دا حدیث اورېدلی عمن قرأ الكتاب چې هغه دغه خط د نبی علیه السلام لوستی و نو دا استراب په سند کې شو استراب په متن کې دا دی چې اکثر راویانو د حدیث بغیر د تقیید نه ذکر کړي دا د میاشتې د قید پکې نشته چې د وفات نه یو میاش مخ کې او بعضې پکې قید د شهر ذکر کړی بعضې قید د شهرینو ذکر کړی بعضې سلویخ رضی ذکر کړي بعضې درې رضی ذکر کړي دي نو دا د دې په متن کې استراب شو اشهر المؤلفات في هذا النوع په دې نوع کې چې د مسترب په دې باب کې مشهور مؤلفات شوي مصنف رحمت الله علیه ذکر کړی المقترب في بيان المضطرب للحافظ احمد ابن علي المعروف بابن حجر العسقلاني د حافظ ابن حجر رحمت الله عليه المتوفى 852 کتاب دی المقترب په نوم باندې خو اهل علم وایي چې دا فی عداد المفقود دی کتاب موجود نه دی بیا د جامعه ام القرا یو استاد دی هغه د ماجستیر رساله چې لیکله په جامع ام القرا کې نو دا غي نوم هم دغه دی المقترب فی بیان المضطرب د احمد ابن عمر بازمول په دغه رساله کې تعریف د استراب ذکر کړي دا غي قواعد او امثله ذکر کړي او روات موصوفون بالاستراب ذکر کړي چې کوم راویان اهل علمو په دې باندې موصوف کړي دي چې دای به اضطراب کولو د اضطراب شکار به وو نو 213 راویان ذکر کړي دي 214 او دا ویلي په دې کتاب کې چې لم اقف على امرأه وصفت بالاضطراب په زنانو کې چې کوم د حدیثو راویانې دي په هغې کې ما دا نه دي کتلي چې یو زنانه باندې دې دا وصف لګېدلی چې دا د اضطراب شکار ده او دا د دې په روایاتو کې به اضطراب راتلو او دا ویلي دي چې قل الوصف بالاضطراب من بعد القرن الثالث د قرن ثالث نه پس بیا اضطراب کم شوی دی پر واتو باندې د اضطراب د دغه صفت نه لګي په دې نه موصوف کیږي ځکه بیا د راویانو زیات تر اعتماد په ضبط الكتاب باندې او ضبط الصدر د درېمې دغه نه پس د قرن ثالث نه پس باغې کې کمواله راغی اعتماد چې په کتاب راغی نو بیا اضطراب ختم شو نو دا په دې فن کې جامع او بهترین کتاب د المقترب فی بیان المضطرب د احمد ابن عمر بازمول او کم چې د حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په دغه نوم کتاب دغه مفقود دی بعض اهل علم ذکر کړی دي چې مضطرب کې صحیح مرাজি نو تعبیر تنه کوي په الصحيح المضطرب سره وي اضطراب کله د صحت سره جمع کیږي وې دا بسنګي مثال چې اختلاف د یو راوی په نوم کې راشي یا د پلار په نوم کې یا دغه په نسبت کې او دا راوی ثقه وي په نفس الامر کې نو د حدیث لبه صحیح ویل شي دا کم اختلاف او استراب چې د پنوم کې یا د پلار پنوم کې یا د په نسبت کې راغله دا د سند صحت لس zarar نه ور کوي دی وجنه امام سیوطی رحمت الله علیه په خپل الفیه کې وای وای الا اذا مختلفوا في اسم او ابي لثقة فهو صحيح مضطرب چې کله اختلاف د یو راوی په نوم کې راغلی یا داغه د پلار او د والد په نوم کې راغلی خدا ثقه وی دا راوی نو دا حدیث د بیا صحیح دی او حکم د استراب هم په لګي چې مسترب د سند کې اضطراب دی خو چون کې راوي ثقه ده نو دا اضطراب د دې حدیث صحت له د دې سند د صحت له ضرر نه ور کوي اسباب د اضطراب الروات څه دي چې د راویانو کې اضطراب راځي اهل علم ذکر کړي چې سبب رئیسی د اضطراب د راوی د پاره دا ضعف الضبط دی چې د د ضبط کې کمزوري راغلي برابر خبره ده که ضبط صدر وي که ضبط کتاب وي او هغه اسباب چې هغه اضطراب د راوی یعنی راوی کې اضطراب راولي دا د چې ان يروي اشیاء لم يسمعها د هغه اشیاو او احادیثو روایت کوي چې د استادانو نه اوریدلی نی ځکه حافظه کمزوري شوي دی دا ګومان کوي چې ما اوریدل دی اوریدل تنه نه وي دویم دا چې د سره کتاب بالکل ني نو د په حدیث کې استراب راشي لکه عکرمه ابن عمار العجلی چې د د کتاب نه روایت نه نقل کول د حافظین حافظه کې اختلال نو استراب په احادیثو کې راغله یادا چې وراوی په اخر عمر کې په سترګو باندې نابینه شي ړون شي او د دینه مخکې داغه اعتماد په کتاب باندې نو چې ړونواله پراغه اوس خو په کتاب اعتماد کول نه شي نو د شروع شي د حافظین روایت بیانې نو پاغي کې استراب راځي یا یو راوی د اختلاط شکار شي حافظه کمزوري شي په اخیرنی عمر کې نو د حافظین روایت نقل کوي په روایتو کې اضطراب راځي دا د اضطراب هغه اسباب دي خو رئیسی چې د رجوع چې ورلکیږي هغه سره کیږي چې د په ضبط کې اس دغه راشي ضعف الضبط پکې راشي حافظه کمزوري شي کله حافظه د کتاب وي چې غیله ضبط الكتاب وي او که حافظه د سینې وي چې غیله ضبط الصدر وي اهل علم دا لفظ د مضطرب یا لفظ د مضطرب الحديث کله د راوي وصف هم ذکر کوي د راوي باره کې وایي چې فلانه مضطرب دی کله د حد... داسې وایي چې مضطرب الحديث دی نو دا د اهل علم په نيز باندې د حافظ عراقي رحمت الله علیه په نيز د جرح غسلورمه مرتبه ده ورستو به مراتب د جرح راشي او د امام سخاوي په نيز باندې د جرح پنځمه مرتبه ده دا سلورم او پنځمه مرتبه والا چې کوم راویان دي د حکم دا دی چې یكتب حدیثه للاعتبار به فقط صرف د اعتبار د پاره د حدیث به لیکل شي چې د سلورمې مرتبه نه یا د پنځمې مرتبه نه باقی احتجاج به د په حدیث باندې نه کیږي د اعتبار ذکر برست راشي چې اعتبار سلوي